خبره موږ داسې کړې و چې خبرې متواتر کې پنځه شرط دي اول شرط دا دی چې سندونه به ډیر وي دا ډیرواله به د ابتدا نه تر انتها پوري وي او دومره به ډیر وي چې عادتا د دوی اجتماع په کذب باندې محاله انتها به امر محسوس دی او په دبه ترتب د علم یقیني وي صحیح شو نو اول د علم یقیني تعریف درته کوي او دا غي نورسته بیا د علم یقیني په باره کې اختلاف درته ذکر کړي چې دا علم یقیني بدیهی مراد ده که نظری مراد ده نو اول د یقین تعریف درته کوي نو تاسو خو پیسا وجه کې د تصدیق تقسیم کړي دي چې تصدیق په څلور قسمه ده ځوان تقلید جهل مرکب او یقین بیا تقسیم داسې کړي دي چې تصدیق عبارت ده د اعتقاد نه او کنه زایلې دو بیا به خالی نه یا به مطابق د واقع سره یا به مطابق د واقع سره نه که مطابق د واقع سره نو جهل مرکب او که مطابق د واقع سره و یقین نو یقین هغه اعتقاد ته وای چې جازمی په تشکیک د مشکک نه زایلېږي او د واقع سره مطابقي ضرور قاعده پکې راغلي اعتقاد جازمه ثابته راسخه چې په تشکیک د مشکک نه ځایلیږي او د واقع سره مطابق وي نو دې ته ویل شي یقین نو دا پنځمه خبره ترتب د علم یقیني نو د علم یقیني تعریف درته وګوره والیقین یقین چاته وي هو الاعتقاد اعتقاد خو پیژنې اعتقاد څه ته وایي ربط القلب فی النسبه التامه الخبریه د نسبت تامه خبری سره د زړه تړلو ته الجازم چې جازمی په جازمو څوک خارج کړو ځوان کنه ما درته ویل اعتقاد بیا جازمی یا بغیر جازمی غیر جازم ځوان دی نو په الجازمو ځوان خارج کړو المطابق په دې څوک خارج کړو جهل مرکب جهل مرکب مطابق د واقع سره نه او دا به مطابق د واقع سره او چې په تشکیک د مشکک نه ځایلېږي هذا صحیح وقد يقال ان شروط الاربعه بعض علما فرمایي چې دا څلور شرطونه اذا حصلت چې کله موجود شي استلزمت حصول العلم دا پنځمه خبره په خپل پکې راځي وهو كذلك او دا خبره ټیک ده خو اکثری ده لكن قد تتخلف عن البعض په بعضو مواردو کې دا څلور شرط وي او ترتب د علم یقیني پې نه راغلی لدی وجنه د دې قید ذکر کول ضروری دي وقد وضح بهذا التقرير تعريف المتواتر په دې تقریر بنظیر باندې تا ته د متواتر تعریف راخاره شو چې دا پنځه ټکي پکې راځي وخلافه قد يرد بلا حصر ايضا د متواتر مخالف چې مشهور دی کله دلته سندونه دومره ډیر وي چې محصور نه نو سندونه ډیر خو بیا موږ ورته مشهور وایو لکن معفق د بعضی شروط وجه دی چې الته په دې پنځو شرطونو کې کوم شرط پکې ورک شوی نو چې یو شرط پکې کم یغی ته به موږ مشهور وایو او مع حسر خدا خو متواتر شو نو ګوره دا خبر به اعتبار اتصاله الینا خبر او حدیث په دې اعتبار سره چې موږ تر رسیدلې ده یا به د دې پنځو شرطونو سره رسیدلې د متواتر او یا به د دې پنځو شرطونو سره نه را رسیدل صحیح شو سندونه به محصوري غیر محصور بنئ نو چې د دې پنځو شرطونو سره موږ ته نه را رسیدل نو یا به په سند کې راویان درې یا د دریو نه زیاتی یا به په کومه مرتبه کې دوی او یا به یوي نو کدرې یا د دریو نه زیاتو مشهور شو کدو عزیز شو او کيو غریب شو نو مشهور عزیز او غریب درته بیان او مع حصر یا به سندونه محصور وي خو څومره به بما فوق الاسنين دو بنې د دوه نه ببرې درې به څلور به پنځه به خو محصور به ای بثلاثه فصاعدا را بسی په هر مرتبه کې به پکې سندونه درې یا د دریونه زیاتی راویان به درې یا د دریونه زیاتی خو معلم یجمع شروط التواتر چې د متواتر شروط پکې ټول نه او بهما یعنی به اسنین فقط شابه سندونه به دوی په یو مرتبه کې به دوی او به واحدن فقط او یا به راوی یو وي په یو مرتبه کې به راوی پکې یو وي فقط نو د دریم ته غریب وای د دویم ته عزیز وای د اول ته مشهور وای والمراد بقولنا مراد د دې قول زمونه چې ان یرد باسنین د دې معنا دا ده چې په یو مرتبه کې براویان پکې دوی که په بل مرتبه کې دری وي په بل کې شل وي په بل کې 50 وي پروانه لري لس سندونه دي خو یو په یو مرتبه کې راویان دوی په مطلب باندې پوه شو کنه نو چې په یو مرتبه کې پکې راویان دوه راغلي وي لکه د پیغمبر علی السلام نه د حدیث زر صحابه روایت کړي په بعضی مواضعو کې د یو سند نه یا د دوو سندونو نه لا یضر نه دا عزیز والی ته ضرر نه رسي اذ الاقل فی هذا العلم یقضي علی الاکثر ځکه دلته اقل غالبی کې په اکثر یعنی دلته نتیجه تابع د اقلی لکه سند د پیغمبر علی السلام نه ترتا پوري را رسیدلې دي نو په دې و مرتبه کې راویان خډیر دي خو یو مرتبه کې صرف دوه دي نو ادي ته عزیز وایو فالاول المتواتر نو اول ته متواتر وایو په طریقې د خبر واحد را نقل کړی شوی وي خو د دوی په مابین کې هغه کلی هغه امر مشترک هغه مرتبه د تواتر ته رسیدلې نو تواتر په څو قسمه شو څلور مخکې مې له مقدمه د مشکات شریف کې وهو المفيد للعلم اليقيني خبر متواتر مفید ده د پاره د علم یقیني لاندې نقطې لیکلي من نسبت الخاص الى العام په دې خو پوهیږي کنه علم تصور تم ورزي تصدیق تم ورزي به تصدیق په څلور قسمه دی تصور په اعتبار د ذات سره لس قسمه دی او په اعتبار د معلوم سره څلور قسمه دی خپل تقسیمات دي د علم ډېر اقسام دي نو یقین پکې یو قسم دی نو اضافت د خاص دی اضافت د عام دی خاص دی وهو المفيد للعلم اليقيني چې منسوب دی بسوي یقین دا علم منسوب دی یقین ته فاخرج النظریه نو د دې په وجه باندې نظری خارج شو ها فاخرج النظریه علی ما یاتی تقریره علم چې ده دا لاندې نقطې دا شي لیکلې من نسبت الخاص الى العام ښه دا علم بدیهی یقین ته وایي علم چاته وایي شابه بدیهی یقین ته د په اصطلاح نو چې علم یقیني بدیهی ته وای نو یقین ته نسبت نسبت د خاص عام ته کنه یقین په دوه قسمه دی نظری او بدیهی او علم صرف صرف بدیهی ته علم یوازې یقیني بدیهی ته نو دا فائدہ کوي یقیني بدیهی فاخرج النظریه نو چې په دې ترتب د علم یقیني راځي نو مطلب دا دی چې د یقیني بدیهي ترتب پې راځي د یقیني نظری ترتب پې نه راځي علامه یاتی تقریره ورسته به د دې تقریر راشي چې دی باندې چې کم ترتب د یقین راځي نو هغه بدیهي یقین مراد دی بشروطه التي تقدمت ها دا مفید د پاره د یقین دی بشروطه په خپل شرطونو باندې التي تقدمت چې مخکې ذکر شو واليقين د یقین تعریف کوي چې هو الاعتقاد الجازم المطابق وهذا هو المعتمد اوس په دې کې اختلاف دی چې دا پنځه خبره متواتر باندې خو ترتب د علم راځي کنه علم یقیني بدیهی ته وایي یعنی ترتب د یقیني بدیهی پر راځي په دې کې اختلاف دی چې په دې ترتب د یقیني بدیهی راځي کده یقیني نظری راځي او کنه بدیهی د نه نظری دی نو جمهور علما فرمایي چې په دې ترتب د علم بدیهی راځي بعضی وایي چې په دې ترتب د علم نظری راځي او بعضی علما و چې نه بدیهی ده نه نظری ده بلکې منزله بین المنزلتان ده نو درې مذهب دي پکې نو دا راجح مذهب دا دی چې خبره متواتر مفید د پر د علم ضروری ده یعنی د یقیني بدیهی ده د بدیهی تعریف او د نظری تعریف موږ سلم کې کړه ده بدیهی دی ته و چې نظر ته نه محتاج او نظری دی ته و چې نظر ته محتاج نظر څه ته وایي ترتیب د امور معلومه او توي لتحصيل المجهول امور معلومه او ترتیب ورکې د دې لپاره چې مجهولات درته حاصل شي تاسو په منطقو کې وایي چې د انسان په ذهن کې د انسان په دې کوپړۍ کې درې تجویف دي درې کوټنۍ دي پکې د اول کوټنۍ په دې اول سر کې حصي مشترک دی په دې اخر سر کې خیال دی دا اوله کوټنۍ شو حس مشترک او خیال دویمه کوټنۍ چې دا د دې په دې مقدم کې په دې اول سر کې واهمه ده او په دې اخر سر کې حافظه ده د دویمه کوټنۍ په اول سر کې متصرفه ده متصرفه او په دې اخر سر کې واهمه ده دریمه کوټنۍ د دریمه کوټنۍ په مقدم کې حافظه ده او په مؤخر کې علما ول علمي ښکارا کړی دا چې موږ ته پته نشته خوښ درې کوټنۍ زده کړې د اوله کوټنۍ په مقدم کې حس مشترک مؤخر کې خیال د دویمه کوټنۍ دویم تجویف په مقدم کې متصرفه په مؤخر کې څه شه ده واهمه متصرفه واهمه د درې می کوټنې په دې مقدم کې حافظه او د مؤخر پته نه لګي د اول کوټنې په مقدم کې څوک حس مشترک حس مشترک ادراک د جزئیات مادیو جزئیات مادیه د په حواس خمسه او ظاهره او چې کوم شخکاری دا پیکونه دي دا حواس خمسه ظاهره نو دا د دې حس مشترک پیپونه دي دا د دغه امور ادراک کې دي ته جزئیات مادیه وي چې پستر ګوخکاری په غوګونو اوریدل کیږي په پوزو بوی کیږي په ژبه څکل کیږي په بدن لمس کیږي دا ملموسات مسموعات مشمومات مبصرات دا ټول چې دي جزئیات مادیه دي په دې پوه شئ دا جزئیات مادیه په دې پنځو پیپونو راځي د حس مشترک ته او د حس مشترک نه بیا خزانی ته ځي خزانه دا خیال دی دا مؤخر کې خیال دی دلته ساتي خو شو کله به ته د زید سره مخ شې داسې سوچ پکې کوي چې دا ما چرته لیدل او کنه هغه خیال کې ورکه دا خبره د خزانه کې ورکه لکه کتاب کې چې درنه مسله ورکه ګرځي ګرځي اخر یو هو را پیا شو هلته خیال در باندې بخل کوي مخکې خیال درته غ صورت درکې نو درته در پیا شي نو حس مشترک ادراک د جزئیات مادیه او کوي پوه شئ خیال خزانه ده وای شو د دویمه کوټنۍ په مقدم کې څه شوی دی متصرفه متصرفه ادراک نه کوي هغه دی خیال کې ګوتی وهي دی خیال کې د صورتونو راخلی او تحلیل او ترکیب پکې کوي دی خیال کې ټرمپ هم پروت دی متصرفه ورزي د ټرمپ نه سر کټ کوي کله د بلستان کې ټرمپ نه سر کټ کړي دی کړه خوب کې دی په ویخه سوچونو کې دی کله ټرمپ مردار کړي کله د اشرف غنی مردار کړي کله د عمران خان مردار کړي دا ټول کار د متصرفې دی دا دلته تحلیل او ترکیب کوي دا د خیال سره نږدې دی د متصرف وای شو ها د مؤخر کې څه شی دی متصرفې پسې واهمه واهمه ادراک د معانی وکي معانی جزئیات مادیه نه معانی لکه ګډ او لیوه دا خو جزئیات مادیه دي خو د دوی په مابین کې دشمنی دا دشمنی ادراک د وهمه کوي صداقت عداوت دا د معناګانو ادراک کوي نو وهمه د چا ادراک کوي د معانیو معانیو منتزعو دا ختم شو دوه کوټي ختم شو درې مڅ شه ده حافظه دا حافظه د دی وهمي خزانه ده دلته دا صورتونه ساتي کله چې لیو غړیو بل سره مخامخ شي بس حافظه ورته عداوت ورمخ کی دا خو زده کړو د دین اخوا ته لاړ شم اخوا ته چلاړ شي یو عقل دی عقل ادراک د کلیاتو کوي عقل زینه دی معلوم خوش دلته کوم زینه درته معلوم کړو عقل ادراک د چا کې شابسي د کلیاتو د جزئیاتو مادیو دا د کلیاتو د جزئیاتو مادیو ادراک کوي خزانه عقل فعال دی خزانه چرته بل ځای کې د عقل فعال دی د حس مشترک مدرکات څوک دي جزئیات مادیه د واهمي مدرکات څوک دي معنی منتزعه د عقل مدرکات څه شي دي کلیات او جزئیات مجرده نو درې مدرکه درې مدرکه او درې خزانه یو خزانه د حس مشترک شو چې خیال ده یو خزانه د واهمې شو چې حافظه ده یو خزانه د عقل شو چې عقل فعال ده اوس خبره دی کې درته کوم عقل فعال کې کلیات پراته دي ډیر کلیات دي خزانه کې نو چې کلیات پکې دي انسانونه هم پکې دي حیوانونه هم پکې دي ناطقونه هم پکې دي بقرونه هم پکې دي دا کلیات نه دي ټول په عقل فعال کې دي نو چې دا ټول په عقل فعال کې دي او زتا ته وایم مل انسانو مل انسانو تزه خزانه ته لکه ته چې زمونه تاسو کې کتاب ته زما مفتی صاحب کتاب ګوري نو ستا کتاب چې د عقل فعال دی د کلیاتو کتاب الته دی د جزئیات مادیو کتاب خیال دی د معانیو کتاب حافظه ده نو کتاب پسې ګوره دا ته چې ما ویلي مل انسان نو انسان د جزئیات مادیو نه نه دی نو خیال کې مو ګوره د کتاب کې دا نشته او حافظه کې مو ګوره ځکه د کتاب کې هم دا نشته دا په کوم کتاب کې دی عقل فعال کې د کلیاتو په کتاب کې ګوره نو د کلیاتو کتاب تلاړي د کلیاتو په کتاب کې ډیر کلیات دي یو کلی په کې حیوانون د دادې په کې را پیدا کړو بل کلی دې په کې را پیدا کړو حیوان چې دې را پیدا کړو دا ما به الاشتراک بیا ګرځېدې ما به الامتیاز دې په کې لټولو نو ناتقون دې را پیدا کړو حیوان ناتقون دا دوه دې را پیدا کړو بیا دې ته ترتیب ورکړو حیوان دې مخ کې کړو ناتق دې روسته کړو دغه ترتیب ته نظر وایي خو دغه ترتیب دی ورکړو حیوان او ناطق ته چې دا ترتیب دی ورکړو ترتیب امور معلومه دي دا دواړه خو ته معلوم دي ځکه خزانه کې دي پراته دي نو چې دې ته دي ترتیب ورکړو لتأدي الى مجهول هغه مجهول انسان په وس معلومه وي هغه مجهول انسان په معلومه وي نو دې ته ویل شي نظر زدم کړو کنه خبره مې دا درته کوله چې په متواتر تواتر باندې ترتب د یقیني بدیهی راځي د یقیني نظری نه راځي بدیهی چاته وي شابه سي چې نظر ته نه محتاجه نظری دي ته وي چې نظر ته محتاجه نظر چاته وي دغه ترتیب ته وي ترتیب امور معلومه للتعدي الى مجهول امور معلومه کی ترتیب کوي د دې لپاره چې د مجهول شي حاصل دا د متأخرینو تعریف دی او د متقدمینو تعریف دا دی چې انتقالین تدریجیین دې ته نظر وایي انتقالین تدریجیین دا دی ګوره تا ته یو انتقال د مطلوب نه مبادی وته دی بل د مبادی نه مطلوب ته دی تا ته زم چې مل انسانو دا انسان مطلوب دی د دینه تزي مبادی او ته مبادی هغه عقل فعال کې چې کوم کلیات پراته دي نو ته د دې انسان نه لاړې خزانه ته دا یو انتقال شو خزانه کې خډر وګرځې دي دا تدریجي انتقال شو او بیا چې حیوان ناطق دی را پیدا کړو مرتب دی کړو بیا دې انسان ته مرأت کړو واپس راغلو نو وخت یو واپس را کوشو دا ډول انتقالین تدریجیین دې ته ویل شي نظر او حدث انتقالین دفعیتین لکه ستا علم ډیر قوی دی تا ته مل انسان یکدم لاړې حیوان ناطق دی مرتب پیدا کړو واپس دې مراد کړو چې دفعتن لاړې او راغلي دې ته حدث دا د یقین بدیهی او د نظری تعریف مدر ته وکړو نو خلاصه دا شو چې په خبره متواتره دا پنځمه خبره یقیني بدیهی په مرتب دی او د بدیهی او د نظری دغه تعریف دی بدیهی دی ته وای چې نظر ته نه محتاج نظری دی ته وای چې نظر ته محتاج نظر ترتیب د امور معلومه او ته وای یا انتقالین او تدریجیین ته دا دویم تعریف دی نه کې دا ول تعریف کوي هو او هو الذی ضروری او بدیهی هغه ته وای یستر الانسان الیه چې انسان ورته محتاج دی بحيث لا يمكنه دفعه په داسې طریقه چې دفع نه ممکنه دا یو تعریف د بدیهی کړی دی هو الذي يستر اليه الانسان انسان اليه انسان ورته محتاج دی او دفع کوي نشي یعنی تی غواړي کني غواړي دا علم دی راځي نو دې ته بدیهی وایي نظر کوي که نظر نه کوي دا په خپل راځي وقيل لا يفيد العلم الا نظريه او بعض علما فرمایي چې خبره متواتر مفید د پاره د یقیني نظری ده وليس بشيء دا دویم مذهب هیڅ هم نه ده وجه دا ده چې ان العلم بالمتواتر علم په خبره متواتر باندې حاصل په سبب د علم په سبب د خبره متواتر د متواتر په وجه علم حاصل لمن ليس له اهليه النظر هغه چاته حاصلېږي چې اهلیت د نظر نه لري نظر خو دې پیژندل ترتیب د امور معلومه یا انتقالین تدریجیین په دې پوېږي نه په دې خو طالب هم نه پوېږي بازي بازي چې دا غټ غټ کتابونه نه ویلې وفاق ولا خو پیسې نه پوېږي ليس له اهليه النظر كالعمي اذن نظر نزك نظر چې د ترتیب امور معلومه او مزنونه ترتیب د امور معلومه او دغه خزانه کې چې کوم امور پراته دي او یا امور مزنونه په خزانه کې پراته دي یو توسل بها چې د دې پوجا سړی رسیږي اله علوم او ظنون علوم ته یا ګمانون ته نو ځوند په مطلوب راځي یا د علم په مطلوب راځي وليس في العام اهليه ذلك په دې خو پښو کا امور معلومو کې دي ترتیب کړو نو علم بالمطلوب راځي که په امور مزنونو کې دي ترتیب کړو ځوند بالمطلوب راځي وليس في العامي اهليه ذلك په عامي کې اهلیت د نظر او د ترتیب نشته لیکن دا توجیه محشی سیبلی کې چې کمزورې ده اهلیت شته خو حاصل کړي نه ده همدا عامي دی به ورسته مولا شي نو په کار دی چې د عامي په ځای سوبي ویلې وي سوبي کې اهلیت نشته فلو کان نظريا نو کچرتا په خبره متواتر باندې یقیني بدی نظری مرتب وي لما حصل لهم نو په خبره متواتر نه ورسته به علم یقیني د عامیانو نه راتله او دا رنګ به د ماشومانو نه راتله ولا حب هذا التقرير په دې تقریر باندې تا تخکار شو فرق په مابین د علم ضروری او د علم نظری کې هیڅ ضروری او ځکه ضروری دي ته چې یفید العلم بلا استدلال والنظری نظری دي ته چې یفیده ولکن مع الاستدلال على الافاده په دې افاده به دلیلم پیش کړي نظر بکوي لیکن محل استدلال علی الافاده وان الضروريه دویم فرق دا دی چې ضروری چې دی يحصل لكل سامع هر سامع ته حاصلېږي واځي په سما والنظري او نظري چې لا يحصل الا لمن له اهليه النظر دا چې حاصلېږي هغه چاته به حاصلېږي چې اهلیت د نظر لري په تصوراتو کې دغه ترتیب دی او په تصدیقاتو کې به دلیل دی وانما ابهمت شروط التواتر دا د تواتر شروط په نخبت الفکر کې نو په شرح کې وو مو خو ویلې کړو د شرح نه مو ویلې متن خو هغه خط چې ور باندې راکاګلې شوی دی هغه متن د نخبت الفکر دی اعتراض کوي چې په دې متن کې مانو ذکر کړي خو به مې په شرح کې ذکر کړو نو متن کې مې ولې نو ذکر کړي وای ځکه دا فن د علم الحديث دی او علم الحديث د سند سره تعلق لري فسند ته د متواتر ضرورت نه په سند باندې الته بحث نه کیږي نو چې په سند بحث نه کیږي نو دا مبحوث فيه نه دی خو شوي نو دا نور د نور په سندونو بحث کیږي لدی وجه نه دا نور نه مون بحث کوو وانما ابهمت شروط التواتر في الاصل يعني في المتن لانه على هذه الكيفيه زکه چې په متواتر کې دغه پنځه شرط راشي من حيث صفات الرجال دا صحت او ضعف دا په اعتبار د صفات او دراویانو سره راځي راویان کسقو ما درته مخکې ویلو کراویان عادلان وي کامل الزبتی او سند متصلی علت او شذوذ پکې نه نو هغه ته موږ صحیح ذاتی وایو همداسې تقسیم پکې کوو من حيث صفات الرجال وسيغ الاداء او په اعتبار د صيغو د ادا سره حدیث ضعیف کیږي یا قوي کیږي اول متواتر لا يبحث عن رجاله خبر متواتر د رجالو نه بحث نکیږي دا قانون خمس دکې کنه د متواتر په سند بحث نکیږي وای شو اوس تاسو ته ما په درس کې یو دام ویلی و چې خبر واحد مفید د ځوان دی دا څه وکړه بیا مې درته ویلو چې کله کله خو خبر واحد مفید د یقیني کله مفید د یقیني وای چې تلقی بالقبول ورته حاصل دا سم ویلو خبر واحد ته چې تلقی بالقبول حاصلې مفید د پاره د یقیني ولی دا په حکم د متواتر کې نو د متواتر په سند بحث نه کیږي دا ټکی خیال کې وساتئ دا د تراویح حدیث د شر رکعاتو تراویح حدیث دا په حکم د متواتر کې ده تلقی بالقبول ورته حاصله ده په مصنف ابن ابي شيبه کې باب دی باب کم يصلى في رمضان من ركعه باب دی په بیان د دې کې چې په رمضان کې به څو رکعات مونږ کیږي لاندې حدیث دی كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر پیغمبر علیه السلام په رمضان کې شل رکعات تراوی کولې او وتر به کول دا حدیث دی په دې باندې وابیان اعتراض کوي چې د دې په سند کې ابراهیم ابن عثمان ابو شیبه ابو شیبه یو راوی دی دا کمزور دی نو جواب دو جواب هم ورته په احقاق الحق کې لیکلي دي یو جواب دا دی چې په دې حدیث باندې څلور وړو امامانو عمل کړی دی او ټول صحابه په حرمینو کې الی یومنا هاذا په عمل کړی دی ټول امت په عمل کړی دی هم دې ته تلقی بالقبول وایي چې څلور واړو امامان په متفق شي او ټول صحابه په متفقي نو دې ته تلقی بالقبول حاصله ده او چې تلقی بالقبول ورته حاصله شو په سند بحث لغوه دی ګور لا يبحث عن رجال چې په حکم د متواتر کې شي کنه نو بیا په سند بحث نه کیږي دویم جواب دا دی چې ابو شیبه همدا ابو شیبه دی د عبد الله ابن عباس په یو حدیث کې راغلی دی چې د جنازې په منځ کې به سورته فاتحه لولې کبه نه لولې او بیان وی لوستل فرض دي دلیل کې د عبد الله ابن عباس په حدیث پیش کې پاغي کې مم دغه ابو شیبه دی هل تترینه فرضیت ثابته یو دلته سنتیت ته تراویح ترینه نه مانی عجیب خلق دي دا او دومره قمقل دي کنه دا من الله یو کتاب دی الحق السری پام دی یو جلد کې دو جلدم نه دي یو جلد کې سفیان ثوری پر رفع الیدین کې راغله درې پانی اعتراضات یې پکړي ام دا بیا د امین بالجهر په حدیث کې راغله درې پانی صفات یې پکړي جلد هم یو دی در ترک در رفع الیدین په حدیث کې درې پانی جرح او د امین بالجهر بیا درې پانی صفات یو راوی دی کله جوړي کله نه جوړي د دوی د خواهش مطابق چې خبره وکي جوړي چې د دوی د خواهش نه خلاف شنه جوړ شي نو ابو شیبه هم داسې دی لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به بلکې په متواتر عمل کوا من غیر بحث بغیر د بحث فائدة دمه د فائدہ مم درته د مقدمه د مشکات کې ویلې و چې متواتر نشته حافظ ابن حجر پیرت کې چې ولې تواتر الطبقه څومره دي تواتر التعامل ډم ډیر دي تواتر تواتر څلور قسمه تواتر الاسناد تواتر الطبقه تواتر التعامل تواتر معنوي دا درې خو بيخي ډیر دي کنه نو ابن سلا وایي چې متواتر نشته دا خبره غلطه ده د قلت خبره هم غلطه ده د عدم خبره هم غلطه ده نه قلیل دي نه معدوم دي بلکې خډیر دي نو جواب تاسو ته ما په مقدمه د مشکات کې کړو چې د ابن سلا خبره په تواتر الاسناد کې ده او د حافظ ابن حجر خبره په د نورو دریو تواترونو کې ده ومدعه من العزه حافظ ابن حجر سے فرمای د چې د کم قلت دعوه کړی دا, دا ممنوع ده بلکې قلیل نه ده خ کثیر ده وکذا مدعه غیره من العدم دا رنګ د حافظ ابن صلاح نه بغیر بل چا د عدم دعوه کړی ده نو نه معدوم دي نه قلیل دي متواتر بلکې خډیر دي لأن ذلك نشأ زکدا دواړه ادعاء دا را پیدا شوی دی عن قلت الاطلاع د قلت د اطلاع نه علی کثرت الطرق په کثرت د اسانیدو او احوال الرجال او په حالات د رجالو او صفاتهم دا حد فی تفسیر ده المقتضیه چې هغه تقاضا کوي لابعاد العاده د پاره د لريوالي د عادت ان يتواطؤ چې دومره رجال دی راجم شي په کذب او يحصل منهم اتفاقا یا د کذب ترنه اتفاقا صادر شوی ومن ومن احسن ما يقرر به او بهتر هغه خبره چې دا ور باندې ثابتيږي چې کون المتواتر موجودا وجود کثرتن چې متواتر خډر موجود دی په حدیثو کې نو خپل خبره پکې دا ده چې ان الكتب المشهوره المتداوله تګوره یو حدیث ته په ټولو حدیثو د کتابونو کې شته نو د بخاری کی ځان ته سند ده مسلم کی ځان ته سند ده ترمذی کی ځان ته سند ده ابو داود کی ځان ته سند ده ابن ماجه کی ځان ته سند ده مسند احمد کی ځان ته سند ده د حدیث ډیر کتابونه دی او هر کتاب کې شته او هر کتاب کې سند جدا دی همدغه متواتر دی کنه وښو ان الكتب المشهوره المتداوله هغه کتابونه چې مشهور دي او لاس په لاس اوړي راوړي به ايدي اهل العلم د علماو په لاسونو کې شرقا و غربا المقطوعه عندهم چې د دوی په نيز یقین دی به صحت نسبتها په صحت د نسبت د دې کتابونو تر مصنفینو پورې اذا اجتمعت چې دا ټول کتابونه را جمع شي علی اخراج حدیثین د یو حدیث په اخراج وتعددت طرقه او سندونه متعدد شي تعددا په دومره تعدد تحيل العاده چې عادت محال غني تواتو توافق د دوی په دروغو اله اخر شروط تر اخر د شروط پورې هغه پنځه شرط تر اخر پورې پکې وایا افاد العلم اليقينيه نو دا ته علم د علم يقيني افاده کوي بصحه نسبته الى قائله ومثل ذلك في الكتب مشهور في الكتب المشهوره كثيره والثاني خبر مشهور او عزيز او غريب د دې تفصيل به سبات د هر متواتر نه انکار کفر لازمي او متواتر حدیث قران تواتر طبقه باندې را نقل کړی شوی دی یو د قصص دي د عوام یعنی شرعي متواتر تراویح سنت مؤکده دي سنت مؤکده واجب ته ورنږدې وي دوړ په مابر کې صرف د عنوان فرق دی